بعد اصطفاك ذا الذي قبل أذن په دویم مد دی چې هغې ته ویل کېږي مد لازم کلمی مخفف دا ستویل کیږي ان يقع بعد حرف المد سکون اصلي چې د حرف مد نه پس سکون اصلي راشي غیر مدغمن مدغمنی معنا شد ولا سکون نه راغلي دي صرف د پاره د توضیح موږ دا دوه مثالونه ذکر کړي لازم کلمی مخفف مو پیجند اوس لازم حرف مثقل لیټرال نو بس خلک به دوره یو ځای په یو چې نیمه دوره ده ها چې په حروف مقطعاتو کې د حرف مدن پس تشدید راشي نو حرف مدنه پس تشدید راشي مثالونه درته ذکر دی الف لام میم الله او طاسیم میم او الف لام میم صاد دا اته حروف دي چې په دې کې به د لازم حرفي کېږي علامه جمزوري را جمع کړي کم عسل نقص کاف میم عین سین لام نون قاف صاد دا حروف دي پدې کې چې کمت کیږي هغه ته وي مد لازم حرفي د کاف مثال دا مد لازم حرفی چې پکې کیږي نو په دې اتو کې کیږي بیا ځنې کې مثقل دی او په ځنې کې مخفف دی ها نو مثقل په کم کې ده لام او سیم دا اوس مثقل ده او دغه مثالونه دلته موږ ذکر کړی مثال نه مسقل څنګه دی الف لام میم ګور په دې کې د لا الف مد شو حرف مد رالو لا او ورپسې څه شه د په حرف مد نه پس پدې کې الف لام میم صاد کې د لام مد دا حرفي مثقل دی چې وی پیژنې ځونه او الف لام میم سره موږ لیکلي الله دا دې لپاره چې تاسو غدو وجو پیژنې مخکې مو پیژندلې وي چې وقف نه کینو یو پکې طول له بل پکې قصر ده ها اول به طول کې بیا به قصر وکړي بل ده مد لازم حرف مخفف حرفي خو ورته ځکه وایي چې په حروفو کې راغلی لازم ځکه چې رستو په سکون لازمي دا هغه مد دی چې د حروف مقطعاتو کې یا د حروف مدونه په سکون لازمي راشي یا د حروف لین نه پس دا په دوه قسمه شو بعد حرف المد او بعد حرف اللین لیکلي دي درته دا حروف مقطعات چې دي دا کوم چې راځي الف لام میم او الف لام را او دا دي ته حروف مقطعات وي مقطعات د قطع نه ده په معنا د ابانت معنا هي حروف من حروف الهجاء افتتح الله بها بعض سور القرآن تتكون من حرف أو أكثر او هر یو حرف چې کوم د په دې کې بیا ځان تلوستې شي جدا جدا بیا دې کې خبره چې دا اسما دي که حروف دي سو کوئی دا اسما دي حروف نه دي دا قول زمحشری بیضاوی امام علوسی امام خلیل سیبوی دی دوی دا دلالت په معنا کوي خو معنا یې مونږ ته معلومه نه ده دویم قول دا دا حروف دي اول قول ته ترجیح ورکړی شوی ده دې ته فواتح الصور وایي اوس فواتح الصور صرف دې ته وایي که نور هم شته امام سیوطی وای نورم شته صرف فواتح الصور دی ته نه وای هغه وای په الاتقان کې امام زرکشی په البرهان کې اعلم ان الله قد افتتح صور القرآن بعشرة انواع من الكلام بعضی په ثنا شروع دي الحمد بعضی په تهجی الف لام میم بعضی په ندا یا ایو الذین آمنو بعضی په جمله خبری الی اخره نو دې ته صرف څه نشي ویلې فواتح الصور نشي ویل نور تم ویل شي دې باره کې آثار هم راغلي چا چې په یو حرف باندې لس نه کوي ملاويږي زنو هم چې الف حرف الف لام میم یو حرف دی الف حرف دی لام حرف دی میم حرف دی نور پوره تفصیل ما سره د حروف مقطعات مبارک دوه کتابونه دي خو بس دې پرې زداغه تفصیل نکوم بل خبره حروف اللازم الحرف مخفف کې مونږ وو یا په پس د حرف مد نه یا په پس د حرف لین نه که پس د حرف مد نه سکون اصلي راغلی دې ته مدې دې ته ویل کېږي مد لازم حرف مخفف او که پس د حرف لین نه مد لازم لین بعضی کتابونو کې دا څه دي حرف مد نه بس چې سکون اصلي راغلی داغي مثال بسنګي لکه الف لام میم کې د سمت شو د میم لام نه ها زونو پیژنې الف لام میم کې د میم مد الف لام دا خو څه شو د لام د مد خو مد لازم حرفي مثقل چې مخکې تیر شو او د میم دا مد لازم حرفي مخفف ته صحیح شو او الف لام را دې کې د لام د مد او د را دا څه شی دی دا خو د ملحقات د مدیت طبيعي ذاتی نه د الفات د حي طاهر دا کوم چې یاسین او طه راځي کنه بعضی وای دا الله د پیغمبر څخه دي نمونه دي یادېږي په طه او په یاسین دا افغانانو په غوږ لاسیخي صحیح خبر نه ده ها تحفه المودود باحکام المولود کی ابن قیم و اما ما يذكره العوام ان ياسين وطه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح ليس ذلك في حديث في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل وای کې دې شي عوامو ته وهم ذکر راغلی چې الله خپل حبيب ته خطاب کوي پس د دې حروفنا الله وی طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین نو دای د دین استنباط کو چګورا دای ورته نوم واغستو اوس ورته خطاب کوي وی کدا خبره شي نو دا الله پیغمبر ته خطاب په سورته اعراف رعد ابراهيم شورا ټولو کې راغله بیا د دې د اعرابات خو لريره د حروف مقطعات موضوع چې کوم دی مو ډیره تفصیلی موضوع ده په نسبت د نور حروفو په دې باندې د وقف خبره چې آیا دا آیاتونه دي که آیاتونه نه دي نو دا د کتاب ولا تفصیلا ذکر کړی ها دا به ان شاء الله کې چرته کال نو څه کتاب ولیکل نو دا دا به په کې تفصیلا ولیکو یاسین والقران کې بیا څه شی دی ادغام د اظهار د اخر پاڼه وراوړوي یاسین والقران او نون والقلم په دې دواړو کې اظهار اظهار دی من طریق الشاطبیه مظهر دی من طریق المصباح مظهر دی او بعضی بعضی وجود حفظ کې څه شی مشته ادغام مشته ها ما درته ویلو کنه یاسین والقران په الف باتا کې چې مثلا جیم وګت کا او د وګت کا درې الفا هغه کې کوم مد مد لازم حرفي مخفف ته پکې لکه اوس ته وې صاد مد لازم حرفي مخفف دی ته چې حرف مد نه په سکون راشي اصلي نو دې ته لږ سوچ کو یوال خو اخر د قاعده وګورئ کاف ها ان صاد او حاین تین قاف لیکلی پکې او مقتل ها نو اولی کوي طریق د شاطبی ته الاشباع اشباع معنی طول طوا سره په دې کې درې الف مدم کېږي طول چې ورته وي اشباع هم ورته وي او توسط هم پکې کېږي په عین مریم عین شورا کې اول به طول کې بیا به توسط کې ها وی وفي عین الوجهین والطول فضلا او په عین کې دوه وجې دی یو بهتر پکې طول وفي عين شورا مريم خلفهم بمد وقصر والتوسط قد اتى او بنز د طريق المصباح په صرف توسط ده طريق د مصباح په صرف څه کوي توسط پکې کوي توسط نو اول پکې طول کو اول څه کو طول طول به څنګه کې حمیم آیت ته وای عین کې بتول کې سین کې بتول کې قاف کې بتول کې او په سین کې اخفاء ده کما اخفاء ده دون ساکن نه پس راغلی قاف اخفاء حقيقي ادنا مفخم اخفاء حقيقي ادنا مفخم نو داسې بوایو سی اول چې مد پوره کو بیا به اخفا تا وړو ګور ورته سی قاف پوښوي کنه اوس وایي عای دلته عین کې مخفا ده نون ساکن نه پس سین ده خو په دې کې کوم اخفاء ده اخفاء حقيقي اوسط مرقق اخفاء حقيقي حقيقي اوسط ځکه ده چې په لس حروفو کې اوسط ده او مرقق ځکه چې سین باریک ده اوس پکې توسط کو او وردا نور دي چاته ها دا طالبان چې 500 سل پیریوړ یې لټیک شي پکې توسط کوو بیا چې وصل کې نو پکې چال کو قلقله به پوره کې او ادغام د نو نشي ذکر نور خیاتر کې صاد صاد ذکر رحمت ربک دا صاد ذکر كان په مد لازم پوه شوي خلاصه د مد لازم وره مد لازم چې په تفصیل وینو پنځه اقسام دي کلمی مثقل کلمی مخفف حرفی مثقل حرفی مخفف مد لازم لی کلمی مثقل دی په یو کلمه کې د حرف مد نه په شد راشي کلمی مخفف په یو کلمه کې د حرف مد نه په سکون اصلي راشي حرف مثقل په حروف مقطعات کې د یو حرف مد نه پس تشدید راشي حرف مخفف په حروف مقطعات کې د حرف مد نه پس سکون اصلي راشي او مد لازم لین چې په حروف مقطعات کې د حرف لین نه پس راشي سکون اصلي راشي په دې کې بیا طولم د توسط قصرم پکشته ښا هغه نورې وجې دي تاسو چې کوم یاد دوه طریقې دا پکې دي دوه توسط حاجی دا پنځه اقسام د مد شول د مد لازم اوس مد الواجب المد الواجب المتصل مد واجب یا مد متصل ورته ویل شي دا څه ته وایي چې د حرف مد نه پس حمزه په یو کلمه کې راشي حرف مد راغله حمزه په یو کلمه کې ده نو دې کې چې کوم مد کېږي دې ته مد واجب متصل وایي د دې مقدار د قاری صاحب دو الفا یعنی سلور حرکته ان به کمې زیاتې نه ورنه دا به بیا غلطي وي ها اولائک العلماء کله چې تاب العلماء باندې وقف وکړو نو دلته تا د پارا دو اسباب د مد جوړ شول یو حمزه ده او دویم سکون دی مدونو دو سببونه وکړه حمزه سکون وقف دیو کو دو اسباب د مد رالل اوس بس کې کدی ته وګورو چې اخر کې پکې حمزه د نومد متصل واجب دی حرف مد نه پس حمزه راغلی او کدی ته وګورو چې حرف مد نه پس سکون د نومد عارض وقفي دی نو اوس بس کو آیا مد عارض وقفي ورته وایو او کما دی متصل ورته وایو جواب دا دی موږ مخکې ویلو د مدونو اسباب مو پیژنه د د مدونو درجات پیژنه د مدونو مراتب نو اقوا مدودو کې مد لازم بیا متصل واجب بیا مد عارض وقفي نو مد متصل تی قوي دی د مد عارض وقفي نه نو چې قوي شو تی نو عمل وچاله ورکو مد عارض وقفي لکه مد متصل لا مد متصل لا ځکه وسبب مد اذا مجتمع فان اقوى السببين انفردا دو اسباب د مد چې کله راجم شي نو قوي ته به موږ څه ورکو عمل به په قوي کو قوي دي چې څه شي دي مد متصل واجب دی نو پاغه مو عمل وکړو نو اوس بس کو چې باغې معاملو کو عمل دی ته وای چې دا کم باندې د عمل کو دی به د خپل مقدار نه کمې نه خیر د ک زیات شو مقدار د مد متصل سو دی توسط دو الفا نو اوس موږ دو الفا مت په دې کې کولای شو دینه به کماو نه اکه زیاتوي زیات به کو لکه مد معارض وقفي کې درې وجې دي طول توسط قصر تاسو ویلي دي اجرا کې طول توسط قصر مال اسکان نو درې وجې دي پکې نه پکې قصر کول شي ځکه بیا خو د مد متصل د مقدار نه کمیږي متوسط پکې کول شو ځکه دا غي سره برابر شو او طولم کول شو نو توسط او طول کول شو خو سره شو کوله نو دلته مونږ ته چې کله مونږ وقف بالاسکان کو یا وقف بالاشمام کو نو مونږ ته څو وجه جایز دي وقف بالاسکان کې دوه جایز دي طول او توسط په وقف بالاشمام کې دوه جایز دي طول او توسط او وقف بالروم کې صرف یو وجه ده څه شي توسط څه دا سکون رانلو نو سکون رانلو نو عمل به پسو شي پويږي کنه پويږي آیو پکې خان دي چې دا څه شروع دي دا لوبې نه دي ها دا هغه سبق د چې طالب د او دس خطرې پکې ویښه لیونه ته خاندغه مجلس کې وی لیونه ناستو خاندل چارته وی هغه څه سوچ مې وای کولو کدی میخه مسواک والا چې څومره غټ مسواک به وي دې له سوچ ته نه وغه لیونه اسې خاندي نو دغه هم لیونی دی چې په سبق نه پوهېږي او خان دی شا دې کې نورم تفصیل دی دې کې ما د بعضې کتابونو حوالې لیکلي وی ولکل شرة فترة نه اخر کې بس سړی ستړی شو نو دا لا زه بس دا سپیډ ته بس د قاعدې په سپیډ روانه ده شاء مد متصل واجب مقدار به څومره توسط توسط مقدار څومره دی دوه الفا چرته چې حمزه پس د حرف مد نه په یو کلمه کې را لمد متصل مقدار توسط او که وقف د کو نو بیا ګوتم کې دی وقف کو نو سو واجب جایز شي طول او توسط قد بنا دا بنا باندې چې کله وقف کو سو دي جایز دی ملمت کې ها دوا کمې کمې ناورم ټول دا څه کنه تو وجه دلته کې طالب غلطي کې ځکه خو مې دا مثال راوړی کنه زه هم لګ لګ پوهېږم بناء تا وقف په همزه کړه نه دنو تا وقف په الف کو په تنوین هغه نه الف جوړ شو نو حمزه ساکنه نه د وقف د وجه نه دوه وجه پکې کم ځای نه جای شو حمزه ساکنه شو تا خو ترخ کې لاس ور کړی خو خبر چې څه کې په سنت عمل کې مولا به کسی کولې او کس کم دې ترخون نه وخت جو کول امولا د ځانه کیسې کولې کنه اوس کیسو والا مولیان هم روتي هغه ورله ګوره ته بیان کوم ته تر خون نو وخت یې غولې تا دا غته په ځل کې دې موږ په سنت عمل کو ا د ته به تا ته لګیای زه له ځای سنت طریقې باندې عمل کوم چې تاسو وختي وې چې دا د ملحقاتو د مد اصلي نه نشو ګرځولې ځکه دا مد البدل دی ویښشي ها اومو اسم فعل له په معنا د خذو سره مفرد راضی ها او تثنیه راضی ها اوما جمع راضی ها ام دا میم چې کوم ده په دې کې ولې مضموم ده دا میم د جمع دی او چې مخکې سره پیوس کېږي نو مضموم شي نو وانتم الاعلون وانتم نو وانتم ال تاسو په میم کې ونوي چې حرکت کله د صور کول کېږي د ضمه نو حرکت ته کدی باندې موږ وقف کو ها ام باندې نو په دې باندې وقف بل اشمام او روم کېږم نه ځکه دا میم باندې ضمه عارضی ده اجتماعي ساکنین نه وي دا مد متصل ده ګوره دې ته لږ سوچ وکړئ خبره دا ده لان دی وګورئ ها انتم لیکلې کنه ها انتم او دا ها ام نو بعض خلک غلط شي په دې کې ها انتم کې مونږ وایو مد منفصل دی نو بعض خلک کوئی ها او مقرو کې مد منفصل دی ها انتم کې مونږ وایو ها د تنبیه دا او انتم ځان ته نو بعض خلک کوئی دغه ځکه څه شه ده ها ځان ته دا اومونه دغه ځکه دا مد متصل له نو چرته په منفصل ور قیاس نه کې خبره پوهیږي کنه ها اومو کې مد منفصل نه متصل له یو پنځه منټه پس بیا راځي